الحمد لله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سورہ حدید سورت کی ترغیب و انفاق تا په پنځو طریقو باندې یو مال زما ده دویم پاتې کیږي ماته درې مال قرض راکا سلورم اوس وی وقتها قلیل د دنیا وقت فانی دی زر ختم دن کې دی هغه مال باقی دی چې تا مخ کې ولېګو علم او پوشی انما الحیات دنیا یقینا ژوند دنیا لعب ولاون لوب دا غفلت لعب او لهو لعب لوب دا به پیدې شي لهوا مشغله ده او اړه په مشغوله کی وزینتن او خایس ده او تفاخرن او پخا ده بخپل منس کې لعب و لهون دنیا لعب او لهو ده چې ماشوم نو لعب او لهو چې ځوان شي نو زینت شو چې بیا بوډا شې نو تفاخر بیا په مال باندې فخر کوم وتکاسرن او زیاتواله دې په مال او بچو کې کمسلی غیسین پشان باران دې عاجب الکفارات چې تعجب کې اور دې ذمہ دار نباتو غیاګانې داغه باران وشي روخي فصل روخي جي زمیدار په تعجب کې ورده کفار د کافر جمع ده زمیدار ته کافر وای ځکه دې پټول کوي دانه فزمه کې پټای ثم یهیجو بیا شیوچ نوې نه بدیل را مسپرن زیړ بیا شي ټوټه ټوټه او په آخرت کې عذاب دې سخت او بخشش د طرف د الله نو رضوان او رضا منتیا بخشش دې د الله طرف نه او رضا منتیا دا من کولرا وفي الاخره عذاب شدید عذاب دې سخت هغه چاله چې نه مني او بخشش دې د الله طرف نه رضا منتیا هغه چاله چې منی او نه د ژوند دنیا مگر سکه دو کېدا مخکې شی بخشش تا طرف درف تاسو نه او جنت ته ارزوها چې پلنواله داوی کاری سمای ول ارض په شان د پلنواله اسمان زمکو ده دا تشبیه په نفس وسعت کې ده پراخی دي چې دلګ د اسمان زمکی مینس کې پراخی بیا ځان له مسله چې دا پراخی په نسبت دا غیمانه کم ده هغه پراخی به زیاتې کم چې جنتونو ده او تیار شه د پاره دا کسانو چې ایمان وروړي دي په الله او رسولي پر رسولانو د الله دا مهرباني د الله د ورکې چاله چې واړي ورکول مال دې لري خو دې چې مصیبت ران د فقې نو مصیبت نشي د فقولې مصیبت مقدر لیکل یا برسي الا فی کتابین مگر په لیک کې من قبل ان نبراها مخکې پیدائش دې نفسنا دا منګه لوح مقدر کې لیکل نه په کتاب په لوح محفوظ کې لیکل شوی دی د الله په علم کې په مصیبت راسیږي دا د الله علم کې دی او دا د نفس پیدایش نه مخ کې الله لیکل نه دیو جن حدیث پاک کی راځي وې عالم ارواح کې موسی علی السلام او آدم علی السلام مناظره کوله نو ادم علی السلام باندې موسی علی السلام اعتراض وکړو چې تا هغه ادمي چې دانه دې خړل وا او ستا په جمانه منګه د جنت نو وتریو نو ادم علی السلام ورته چې تعالی الله تورات درکړو نه غواو وی تورات کې دا خبره لیدلې وا چې ادم علی السلام بدانه خوري نه غواو نو دا خو تقدیر په سلوه نو ته ما پاغه باندې ولی ملامت کې حدیث کې راځي په حج آدم و موسی آدم علی السلام په دلیل کې غالب شو موسی علی السلام دا خو ما د رب لیکلی وافي کتاب زما د نفس پیدایش نمخ کې نو ته ما پاغه باندې ولی ملامت کې چې هغه زما د پیدایش نمخ کې لیکل شوی و دا مقدر کې لیکل په مال نه زپکی ان ذالک یقینا دا په الله دا اسانا لکیلا تاسو دې لپاره چې غم جن نشئ پاغ باندې چې پوشی تاسو نه او نه مسیو کې پاغې درکړل تاسو ته الله تعالی نه خوخی هر یو متکبر فخور او فخرجن هغه کسان چې بخل کوي او امر کې خلکو ته په بخل باندې ومن يتولى او سوچ وړي یقینا الله به پروا دې وساله شي لقد ارسلنا رسولنا بالبينات دا صورت دوی می صدا او دې کې ترغیب ورکې jihad ته اول ایسه کې انفاق دوی مې ایسه کې مسله جهاد ولقد ارسلنا یقین مالګلو خود رسولان په درې لخکارو را لګلو ما دا غي سر کتاب والمیزان او جوک ليقوم الناس بالقسط چې قائم شي خلق په انصاف چې ودرېږي خلق په انصاف چې الله حق الله لور کی وانزلنا الحديد فی اور پیدا کړی مې د اوسمنه په دې کې جنگ سخ د دشمن سره ومنافع للناس پیدې دې بګې د پاره د خلکو اوسمنه مؤمنانو د پاره د پیدې شي پیدا کړل چې دشمن په کمزورې کې او دین غالب کی او خپل دین د دشمن نخلاص کی وليعلم الله دې پارا چې ښکار کې الله مې ينصرو هغه څوک چې امداد کې د الله دین وليعلم ان ليظهره ځکه علم د الله تعالی قدیم دی حادث نه دی چې بنده عمل کې نه د الله علم به اجر شي نه الله په مخ کې نه پوهه خو څه ښکار کوي چې ښکار کې الله سو چې امداد کړل د الله دین او د رسولانو د الله بالغیب بشیشا الله نه دل دل رسولان نه دل دل امداد کوي دا الله امداد سه دا الله د کتاب امداد د رسولان امداد سه دا الله د پیغمبر د طریقو او د سنت امداد ان الله بیشک الله تعالی قوی او زورور په نفس قدم داغي داغي په طریقو باندې او داغي په نفس قدم باندې قل رسولان نور رسولان می خپل لګل داغي په تر طریقو وقفینا او پرپسې می کو پاغي پسې بعیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم قفا یقفو ځکه چې د ابراهيم عليه السلام د نوح عليه السلام اولاد کې يهود او نصارا دي او هغه جو اکثر نه فرمانو د دې وجنه اکثر په فاسقان ذکر کړو وقفینا اور پسې کړه می ساجد د مریم ورکړه موږ هغه د انجیل وجالنا فی قلوب الذین تبعوا ګرځول موږ چې جوړ کړو دي د ځان نه اګوړ کې کیناستل چې ځان جوړ کړو ما کتمنا علی مانو مقرر کړی بدیو نمو مقرر کړی دا ګډ کې کې ناستل فمانو مقرر کړی الا ابتغاء رضوان الله یا استثناء منقطع ده ولكن فعلوها من تلقاء انفسهم ابتغاء رضوان الله لیکن جوړ کړو دیو د ګډ دا کې ناستل د پارا طلب کول رضا د الله ما په ګډ کې کې ناستل نو مقرر کړی دا مې په نو مقرر کړی jihad پرې دی او ځان لا خپل طریقې شروع کړي الا ابتغاء رضوان الله مگر جوړ کړي ودا د پاره رضا منتیا د الله دیو دا د الله د رضا د اصول او طریقه شروع کړو او جس اسنا متصل شي ما كتمنا عليهم الا كتمنا عليهم ابتغاء رضوان الله ما نو مقرر کړي په دیو باندې د رهبانيت لیکن ما مقرر کړو په دیو طلب کول رضا الله ما خدای چې jihad کوی چې الله راضي ما پیدا مقرر کړو خو دیو د ځان ربانیت جوړ کو نو چې رهبانیت تی جوړ کو د ثواب یو طریقه یو لار جوړ کړه نه پکار دا چې داغي خو بیا خیال کړی کنه فما روا حق رعایتها نو رعایت ونه کو دیو داغي مناسب رعایت بیا داغي رعایت ونه کو هغه بیا د نمایش ولار کړه د دنیا د اصول یو لار کړه د خودنې یو لار کړه نفعاتن الذين امنوا ورکما مؤمنان تجون اجرهم ثوابنا ديو وكثير منهم فاسقون او ډېر په دې کې نه فرمان د ځان نه طریقه جوړ کړه د ثواب ما په دانو مقرر کړی الله او دا الله رسول نو ویلې په کار دا و چې دا غي خو بیا خیال کړی ناغي او نمایش وګرځو یو رواج وګرځو یو رسم وګرځو دا غي پوره خیال نکو او د مال د غونډول یو ذریعہ جوړ کړه دا رهبانيت هغه مقرر کړو دا شان ځان له ثواب یو لار جوړول چې قران سنت نه خودلی او بیا د هغه مناسب خیال نه کول هغه د نمایش لار جوړول دا هم په دې کې داخل نه فاتن الذين امنوا نوركم مؤمنانو تا منو ددیونا اجرهم ثوابنا دیو وکثیر منهم فاسقون او ډیر په دیو کې نه فرمان یا ایو الذین آمنو ایمان والو دا ترغیب ورکې jihad ته ایمان والو یریګه د الله نه ایمان وروړي پر رسول د الله یوتیکم درب کی تاسو ته کفلین من رحمتی دغنا د خپل رحمتنا تاسو د دې لپاره تابعداري وکړئ یا الله عالم الکتاب عالمکم بذالک الله دل دا خبر درکو چې تاسو لکې فلین درکې دغنه دل درکې دا الله خبر ول درکو لیعلم الکتاب لام زائد دی چې په شالی کتاب انهم لا يقدرون على شيء چې په شی علی کتاب الله يقدرون على شيء چې دیو لاس نور کی پیس چالی کتاب په دې پوشي چې دیو په اس باندې لاس نور کی دا الله مهرباني تاسو له الله دغنا اجر ذکر کو دا دې لپاره لې الله یعلم ان لې عالم الکتاب چې پوشي کتابیان الله یقدرون علی شی من فضل الله چې لاس نمبر کې دیو پیس د الله مهرباني دیو د الله د مهرباني نه ورزيدلني او دیو معنی دا ده عالمکم بذالک په دې خبره باندې الله خبر کړی لالله یعلم الکتاب چې پونه شي پونه شي کتاب الله يقدرونا چې لاس نمبر کی د پیغمبر او د مؤمنانو ان النبي والمؤمنين لا يقدرون چې نبی او د مؤمنانو لاس نمبر کی نو په اوله توجیه کې کلمه د لا زید شو او یقدرون کې ضمیر علی کتاب تراجه شو یا الله عالم الکتاب عالمکم بذالک خبر کړ الله په دې دغنا جر بدر کئ لیا علم الکتاب چې علی کتاب پوشي الله یقدرون چې دی لاس نمبر کی پیس چې دی علی کتاب د خیر نه محروم دي او دویمو چې لا په خپل مان شي او لا يقدرون کې زمين راځي کې نبی او مؤمنانو ته عالمکم بذالک خبر کړ الله فدی لا الله عالم الكتاب دې د پاره چې په نشي کتاب والا الله يقدرون چې لاس نور کیږي د پیغمبر او د مؤمنانو په یو شی د مهرباني د الله وان الفضل او یقین مهرباني په لاس د الله کې دا ورکه چاله چې غواړي او الله تعالی خوند فضل لوی وای